نمخ کی حالت جمعی کی یو کم شپیتم نمبر صورت ته د قران په حالت د نزول کې 101 نمبر صورت ته قران دی ما قبل سره ربط سره په سوره مجادله کې تاسو لوستیو چې د منافقین او هغه قوم سره دوستی کړي دا چې غضب الله علیهم الله په چا باندې غضب کړي دي یعنی يهود چې هغه د دوستۍ قابل نه دي هغه سره د دوستی وه په دې صورت کې د يهود د بنو نذیر هغه واقعه ده چې د سره د نبی علی السلام معاهده و نو هغه وعده شکنی وکړه هغه وعده شکنی وکړه او حضور علیہ الصلات والسلام چونکه داغي د شهید کولو اراده قصد یو کو واقع فتح الباری وغیرہ کې مذکوره ده مسلمانان نه د يهوديانو یو سړی په غلطه سره مړ شو او دی خپل کې حلیفان هغه وی چې تاسو زمون سړی وجلې نبی علیہ السلام ورته وی چې خیر خبر وو کو نو دی ورته وی چې بس خبره کو او تاسو به زمون قلات راځي نبی علیہ السلام ورته ټیک د تاسو قلا ته ودر شمل ته خبرو چې قلا ته لاړ الته دې سره خبره کوله نو دای اغا یو لوی کور ته نبی علیہ السلام بوته چې وګدو وګدو دیوالونه وو نو الته پیغمبر علیہ السلام کینو او ټول خزی ماشومان او خپل خپلوان دا ټول بر په دیوال باندې جمع کړو دیوال سره لاندې نبی علی سلام کینو یو لوی غټي غي ته مخې ته خو وی بس اچانک و تاسو ټول ولاړې اچانک به ټول په شریک یو دی کوه نو دا غټ با نیغ د پیغمبر علی سلام د پاسه ورشي نو بس بیغمه بشو دي مونږ هم وایو چې غلطه سره یو مړ شستاسو یو زمونږ مړ دی یو بداغي مړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین خبر را ورسو چې دغه سي د منافقینو غدر کړي دي او دغه سي کول غواړي او ذاته نبی عليه الصلاه والسلام دغه زینا لاړو او بیا چې ونه بیا دا ټول منافقین چونو دا يهود ته جلا وطن کړه او سزا ورله ورکړه دا شان نزول د دې صورت ته پورا صورت مدنی دی سلیریش آیاتونه 745 کلمات دی پکې وسوا 15 کلمات او 1712 حروف 1712 حروف چا در لسم کړي ډېر مزیدار برابر کړي سر وختو ډېر خنه یو ښه ټول ته وایي چې دین په دغه سی وخت برابر کی ښه تسبیح بیانې الله د پاره ما غټول سيزونه چې اسمانونو کې دي او کم چې پزمکو کې دي او هو العزیز الحکیم او دغه الله عزت والده او حکمت والده هو الذی الله غذات اخرج الذین کفروا چیستی دیا کسان لره چې کافران دي من آل الكتاب من دیارهم چې آل کتابونه دي د کورونو دا غینا لاول الحشر په اول اجتماع د لخر کې پاول اجتماع د لخر کې او الحشر نه مراد د مدینه نه خیبر ته چې دي زغلولیو دا اول الحشر دی او دویم حشر چې دی نو شام طرف ته په عهد فاروقی کې دا شو دویم حشر چون هغه شام طرف ته دي زغلولیو عهد فاروقی ما ظننتم ان یخرجوا تاسو ګمان نکولو چې اوبزي اغي وظنوا انهم مانعتهم او غي ګمان کو چې په تحقیق سره چې بچ کړی اغي لرا حصونهم داغي قلاګانی اول دی هغه قلاګانو کې پټ داغه مخه ته ونی وینو پاغه اونو کې به غشي سمولو صحابه باندې به داغه غشو گزارونه کول بیا صحابه لاړ دغه ونی کټ کړی بأيديهم برباد کړ دی کورونه خپل په خپل لاسونو سره و ايد المؤمنين او په لاسو د مؤمنانو سره نفعتبروا يا اولي الابصار پس تاسو عبرت حاصل کړئ یا عقل والو اے قدر کې لوګون یا عقلی نو عبرت حاصل کړئ یا اولي الابصار ولولا ان كتب الله کچرنوي حکم د الله تعالی ولولا ان کچرنوي دا خبره كتب الله چې حکم کړی دی الله تعالی ولهم فی الاخرۃ عذاب ولهم فی الاخرۃ عذاب النار او دې لپاره په آخرت کې عذاب د اور دی ذالک بانهم شاق الله ورسوله ذالک بانهم دا په دې وجې په تحقیق سره دی چې دي شاق الله ورسوله دې سکړو مخالفت کړو دا الله او رسول دا انو بس دا په حکم د الله سره دی وليجزي الفاسقين او د پاره دی ليخزي وليخزي الفاسقين او د پاره دی چې رسوا کی فاسقان لرا چې غبنو نذیر دی ليفرح المؤمنين دا رسوا کړو کنه دا رسوایی وای دی دا چې کم ذکر یو شو په شان نزول د آیاتونو کې ها جی نه د موصولم راغستې شي نافیه مغستې شي خو شیخ عبد الحق دارمنګی رحمت الله علیه چې کومه ترجمه کوي غا او دا مفتی شفیع رحمت الله علیه شیخ الهند رحمت الله علیه ټول موصول اغسته دي پس نافیه ما غستې شي هاجي دواړه کې دي شي ما قطعت ملینه ندی کټ کړی تاسو ها ندی پریکړی تاسو کجوره او ترکتموا یا کوم چې پریخي دي قائمتن چې ولاړ دي علی اصولیا فباذن الله پس په اجازه د الله سره دي او کوم چې هغه موصوله والا ترجمه کوي نو هغه دا چې ما قطعتم هغه چې تاسو پریکړي ملینتن د کجورو اونې او ترکتموا یا پریکو دي نو قائمتن علی اصولها زیاته موضوع چې دا نو هغه دغه ترجمه د موصوله والا هغه شی لاس لاس تراوستو الله تعالی منهم دې بنی نذیر نه نو فما وجفتم علی من خیل پس فما وجفتم ندی زغلولی تاسو پاغي باندې من خیل خپل اسب ولا رکاب خپل سوارلای من الابل والحمار الله دې دا قلاګان دغه سي درکړي خیبر دا د خیبر فتح وکړه اول الحشر والا چې د مدینه د خیبر ته تک شو نو په خیبر کې الله تعالی تاسو کوی اس په نوې ګرځولې پامال کړي ندي ها منډه ترلې ندي واري دغه سي الله درکو ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن الله تعالی غالب کوي خپل رسولان له پچا باندې چوغاړي والله على كل شيء قدير الله پارسیز باندې قدرت لرونکي دی دا قریظه او بنو نذیر یادې ما فا الله کوم غنیمت چې الله تعالی ورکړي خپل رسول الله اصل کې افاق او د فی نه لري کنه فی غنیمت ته وي کوم غنیمت چې الله تعالی ورکړي دي خپل رسول الله د اهل قران یعنی د قریظه او د بنو نذیر نه نو فللله وللرسول دا الله د پاره دی او د رسول د پاره ای تقسیمها مفوض الی الرسول ولذل قربا او د نذیر رشتہ دارو د پاره د ولیتام او یتیمانان د پاره ول مساکین مسکینان د پاره او ابن السبیل او پلار تیریدونکو مسافرو د پاره کای لا یکون دولتن د پاره د دې چرانشی په استعمال د مالدارو کې لا یکون دولت بین الاغنیا چرانشی په استعمال د مالدارو کې منکم استاسونه وما تاکم الرسول کوم شی چې درکې تاسو له رسول فخذوه پس دا قبول کړئ داغي کتاب د دل کا سرور دې کې پورا تفصیلی باس پښته ازاله الریب کې تفصیلی باس عبارات اکابر کې بعض ابحاث غي کړي راه سنت کې موږ پورا تردیدات کړي الله تعالی د موحدین یو سردار جوړ کړو حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه ابیګا حضرت شیخ شیر علی شاه صاحب نو تاسو اوریدلی چې د 1927 نه یعنی زمون په صوبه کې لومبه د تفسیر خدمت چا چالو کړو حضرت شیخ د شاه منصور لومبنه په ټوله صوبه کې بل چا دینه مخ کې نه چالو دا نور کو رستور راغلی دا ټول رستور راغلی نو دا دلته ما آتاکم نمو مال مقصود نه دی ګوري ما آتاکم نه مراد مال مقصود نه دی غوی ما آتاکم الرسول سچ رسول درکی ایت نه مال مراد اخلي ما آتاکم الرسول رسول سچ شی درکی ان سوی وی دار رزق او دار سمول رسول را کړی موږ ورته وای ما آتاکم نه مراد مال مقصود نه دی بلکې کوم حکم چې الله تعالی دا الله رسول درکې هغه واخلې تاسو کلک راونی سي دا لو په قرینه ده ما نهاکم مقابله کې چې کوم لو دی بلکې دا ما نهاکم دا مقابله کې راغلی دی دا قرینه ده کم سیز نه منی کی نو د مال نه منی کول نو بیا خدا شو چې مال غستلم کوي یعنی په مقابله کې نه هی ده کوم حکم چې تاسو له درکې هغه اومنه کوم سیز نه منکه هغه نه منشي دلته رزق اولاد وغیرہ هغه ته نه مراد نه دي رزق اولاد وغیرہ په مراد نه دي زموږ خبره دا ده چې دلته سیاق او سباق کې مالفه ده کچره مالم ته نه مراد واخلې اړو په فرض محال رضا خانه ته وای چې مال ته مراد ده نو مال ته نه واخله او بیا مال کو په سیاق او سباق کې چې دنو مال غنیمت ته مالفه چې ورته ویل شي مال غنیمت نو کمال مراد وینو بیا کو مطلب بدای چې کمال ف یعنی غنیمت مال تاسو له درکی نو هغه واخلئ نو دا مال ورکول خو ما فوق الاسباب نه دی کنه بلکې ما تحت الاسباب دی اسبابونه لاندې د غنیمت مال د جنگ وشو غنیمت وګټل شه درې کو دلته دوه تفسیر دی او دا چې بره د فه مسله تیر شوی دا نو دا دا خبر دی مبتدا محذوف الفاء للفقراء والمهاجرين یعنی مال غنیمت د فقرا او مهاجرینو د پاره دی دوی مدا چې دل ربا د فعل متعلق کی د فعل متعلق ای اعجبوا للفقراء والمهاجرین ای الدار په الدار باندې الف لام چې دا عوض د مضاف الیه ده معنی بدای والذین تبوؤوا دار الهجرة چا چې تلاش کو چا چې اوموندو دار هجرت نو دا غي ټکانه جوړ شو او دار هجرت چې ده هغه مدینه طیبه ده والفون الايمان او مانوس شو د ایمان سره ادویم دا تفسیر کوي چې ایمان نمخ کې مضاف محذوف غني معنی دا چې کوي والذین تبوؤوا دار الهجرت و دار الايمان چا چې ټکانه جوړ کړه د هجرت کور او د ایمان کور او هغه مدینه ده من قبلهم مخکې د هجرت نه ولو کان بهم قصاصه اگر کوي په دوی باندې لوګا ومن یوق شح نفسه ولو کان بهم قصاصه د آیت د دې ټوکړي ولو کان بهم قصاصه یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم قصاصه دې شان نزول دار مقام ټیمو حضور علیہ الصلات والسلام سره یو مل مراد مقام مستیمو چې منځ شنو خپل غلام ولېګو خادم خپل عائشی صدیقی کور ته ولې کس ډوډۍ ملما لرا کاغي دلته خو هیڅ نشته لګا دا بلې بیبي له میمونی لا بلې لا بلې لا بلې لا نو کورونو ته لاړو په یو کور کې ډوډۍ ملاو نشو خپل کورونه چې نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې صحابه ته وی چې سوچته چې زما ملما له ډوډۍ راړي یو صحابي را پاسې ده ابو طلحان ساری او ته یا رسول الله زی خپل کور ته بوزم ځان سره ابو طلحه انصاری نبی علیہ الصلات والسلام ځان سره بوته د نبی علیہ السلام هغه ملما چې کور تلړغی کرم دی یو کس لغونه خوراکو خزی ته بس ډوډۍ تکین نو پس طریقه به ته مومبتی مړه کې رڼا انو بس جوړ چې څنګه ډوډۍ تکین استل ماشومې مخ کې نه دغه سیوده کوږي په خپل خزه خاون ناس تو چې څنګه بجلی دغه بنک مومبتی نو دیوې بند کړم بیا قرآن نو هغه زمانه کې خاصه مرنا نو تیار وو نو ان سبا چې دن چرته نه خدرنا آثار راخکارش نو بس هغه هغه ډوډۍ شروع کړه دی وسرا سیدا سی خوځیدل را خوځیدل چې موږ مړم یو نو الله دا آیاتونه نازل کړ چې د صحابه په شان کې ولو کان ویم خصاص اگر کی وی پدوی باندې لوګا ومن یو کشو نفسی چا چې وساتل ځان د بخلنا ولا تجعل فی قلوبنا مگر زوا پزړونو زمونږ کې غلن خیره للذین آمنو د پاره دا کسانو چې ایمان راوړ ربنا انک رؤوف الرحیم پروردگار ته بخون کې مهربانه ته محبت کون کې رحم کون کې الم تر الی الذین نافقوا دې ما قبل سره رب پر د یهود عهد شکنه ذکرو او هغه سره د جنگ ذکرو راتون کې آیاتونو کې داغي د عهد شکنه سبب بیانې چې ځکه هغه عهد شکنی وکړه چې هغه منافقینو تیار کړل چې تاسو جنگ وکئ مونږ تاسو سره یو کچره تاسو ویستل شوي نو مونږ تاسو سره وځو کو ویستل شي مونږ بعد سره وځو دروغي وته په دروغه تیار کړ الله دا غي ذکر کوي یو ربط بلم شته غدا ده چې ما قبل کې بیان د مخلصین او مؤمنانو او په دې آیاتونو کې اوس بیان تحسبهم جميعا تاسو به ګمان کوي چې دي ټول په جمع راغلي دي وقلوبهم شتا تاسو وایي چې دې زړونه کې یو دي وقلوبهم شتا دې زړونه متفرق دي یو بلنه ذالک التفرق دا جداواله چې دې بیانوم قوم لا یاقلون دا په دې وجه دا قوم نه پويږي عقل پکې نشته فکان عاقبتهما پسو انجام د دې دواړو انهما فی النار خالدین فیها دې دواړه چې دی په ور کې به همیشه د پاره وذالک جزاء الظالمین دا بدله د ظالمانو دا یا ایو الذین آمنوا یا خلق چا چې ایمان راوړي دې تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قبل کې بیان د منکرینو او د منافقینو او په دې رکو کې اوس بیان د خالص مسلمانانو دی چې خالص عبادت کوي د الله تعالی خلاصہ د رکو صدا عمل په قران باندې او ذلت په دنیا کې او په آخرت کې دا دواړه یو بل ضد دي چې په قران عمل وینو خامخا به عزت وي په دنیا کې ذلت بچري نه دا نشي جمع کېدی په قران عمل او دنیا او آخرت کې ذلت دا نشي کېدی تکلیف امتحان براتلی شي دنیا کې لیکن دا نشي کېدی چې ذلت ملاو شي او بیان د شرایطو د استفادې د قران ندام په دې رکوع کې دي په دې وجه کې چرینی وی پزړه کې عقیده خاص ما الله نو نه حاصلېږي فائدہ کامله د قران نه فرمای یا ایه الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړې دي اتقوا الله یریږي دا الله نه ول تنظر نفس ول تنظر نفس ما قدمت لغد کچره مونږ نازل کدا قران علی جبل په یو غر باندې لرایته خاشعا متصدعا ویني بتا غلر خاشعا متصدعا خشوع کوونکې متصدعا ای متشققا تکلیف کې چې انکه ځان لر لو انزلنا هذا القرآن مکه اصل کې دی کتاب د عظمت ذکر کړي چې د سپ وجه باندې انسان کې تقوا راځي او انسان د نفاق نه بچ کیږي آخرت هم جوړیږي او دنیا هم جوړیږي دا غي ذکر کوي لو انزلنا هذا القران کچری نازل کړي موږ دا قران علی جبل په غر باندې لرایته خاشعا تابقام قامون دی وغیلرا ولیدل بده وغیلرا خاشعا یریدن کې متصدعا من خشیت الله زری زری کیدن کې تیری دا الله نه وتلک الامثال نضربها او دا مثالونه مونږه بیانو للناس د پاره د خلق لعلهم يتفکرون د پاره دي چې غي فکر وکي اعتراض دلته ملحدین یو اعتراض کړي چې بر الله فرمایل چې قران په مونږ باندې کومګه په غر باندې نازل کړو نو داغه به ټوکړي شوی او مخکې فرمایي چې دا تلک الامثال نضربها دا موږ مثالونه بیانو دا خو مثالونه دي حقیقت خو نه شکنه جواب مفسرین ډېر خپل جواب ورکړي دي د برنو مثالونو طرف ته اشاره ده چې کوم د دې آیت نه بر ذکر شوی دی باری جاعل الروح فی الجسد اچون کې روح لره په جسد کې المصور مصورم دی له الاسماء الحسنى هغه د پاره نمونه دي قسط قسط نمونه د خالق معنی دا ماده پیدا کونکي د خالق معنی سره د ماده پیدا کونکي د باری معنی دا روح پیدا کوونکې د مصور معنی د تصویر ورکوونکې نو الله تعالی ماده پیدا کړه روح بګي واچولو او تصویر ورلا ورک ټول غوکړه له الاسماء الحسنا داغه د پاره خنومونه یسبح له ما فی السماوات والارض تسبیح بیانې داغه د پاره چې په اسمانونو کې دی او کوم چې پزمکو کې دی او هو العزیز الحکیم غلبی والد او حکمت والد